ریاض الصالحین درې او یا نمبر باب باب نمبر 73 حدیث نمبر 621 باب حسن الخلق باب دې په بیان د خيستا اخلاقو کې الله دې موږ له خسته اخلاق نصیب کړي چې تر زرو کې به یو کس اخلاق خېستېږي نو ټول الله دې زموږ په حال رحم وکړي هر څوک د اخلاقونه پریوتې دی بس وانك لعلى خلق عظيم اے پیغمبر یقینا ته پاغ اخلاق لوی باندې لوی اخلاق باندې ته لکه څوک چې چاله وبو ورکی نو وب تیری کی نو چې چاته غوسه شي نو غوسه تیری کی او خاندي پتا خاندي نو چې چا غوسه وکړه نو هغه کوم لګنر می پیدا شي یا بختی شي یا بنرمی پیدا شي نو چې هغه غوسه کوي او تم اوسه غوسه شي نو راشه کوي بیا ګوري بهترین اخلاقو مالک او د بهترینو اخلاقو خاوند او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم متفق علیه اتفاق کړي شی په دې حدیث د بخاری او د مسلم اے نبی علیہ الصلات والسلام د ټولو نمخ کې او ډېر خيستا اخلاق او نمونه تیر شوی زمنګ د پاره سور خيستا اخلاق والا خدا نه چا کار زړورو کار وکاو دا سه کار وکاو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کلا خندق کني خند غزوه خندق کې او چې کله یو ځای بس صخره غې نو صحابه وو حضرت دازه صخره دا ګټه سخته ده هغه سخت زیب نبی علیہ السلام په خپل تشکور جبل باندې مات کړ تاسو کلک پیغمبرو ولا شممت رائحه قط نن موږ چې معمولی کارو کو نو زمنګ لاسونه کلک شي او دا شي چې بیا سو کو سلام نه نو ټول چاو دی او دا سې کلک چې په بد نه هغه کار سره سره لاسونه دا سې نرمو دا سې خستا بدن ول الله ور کړو اطیبو ډیر پاک او دا غبوی د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه یعنی ما چرته د نبی علی السلام د خوشبو نه خيسته خوشبو نه د بوی کړي چې داغه نه څنګه خيسته بوی ته نو دارنګي بوی ما چرته نو حاصله کړي د هغه د بدن نه چې کومه خوشبويي تله، دا خوشبويي ما چرې نه وه موندلې، ولقد خدمتو، ځکه هغه لس کاله د هغه سره پاتې شو، حدیث راځي ولقد خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم عشر سنین او ما خدمت کړو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم لس کالا لس کالا نن د یو ردم خدمت نه کوي الکه وې زما او دیالم در کوما خو زاک سر سبقونه وې فارغ نیم دا کارو کا ایر زه هوزګان نه ا او لس کالا دا خدمت شوو دا چې خلکو له بالا علم نو نصیب کړي دا کم شاګردانو کم خلکو چې د علما او د حق پرستو په سي طریقه خدمت کړي اغه الله خاص ور کوي ما الحمدلله د خپل استادانو داسې خدمت کړي بغیر لالچ بغیر ودا خدای گواه دې کدا سه خلکو کی ډیر کم وي هو یو خو په خانه خلکو او خودو خو دا ډیر کم وي په هر دوه مدرې مورز ما به تقریبا ګنټه سفرو ما به واخو استاد له داغې زین رولل او داغې حسارو ته ما کوتر کول بیا ما غي تا چول دا رنګ دا غي د مهمان نواز دا غي د ملمنو دا غي د پر باقاعده هاي پټه ما خاص کړو دا غي پر با پای کې غي له سبزي کړله مې د سبزي نه بچي مدا سبزي دی ورکه سبزياني وړي کې سبزياني ای به وي تاسو د ډېر سزون نه خلاص کړیو الحمدلله ما دا او لالچ هم ته الحمدلله نه کړی نن که یو طالب ته وي یو ملګری ته وي یا یو هم مقتدی ته وي کار ایره زما کار زوز غالم زه فارغ ایره الله زکه خو مخ په وړاندې علم نزي مخ په شاله روان دي رانو چې بالکل کته ویو کنه په موږ باندې لازم دي فما کته ته دی وی لکه د د پلانې شمال د پلانې زین راول غواړي هو پیسې م کړی والا ایر ما سره ټیم نشته زه خو نظم دا حالت ده ما خدمت کړو د پیغمبر پاک صلی الله او موږ سو موږ چې دې موږ د علم ته خپل فارغ یو بیا به زما چټی راځي زما سم مسلې زما سکاري الکه کار را ولا پلانې دې کې دا پیس یره زه خوځګان نیم یره زما خدا شل مسلې دي دا سو کوزګار کاری وي حضرت انس وی چې لس کال ما د پیغمبر پاک خدمت کړې خو فما قال لي قط افن نو ویلی ما ته چر اوف کریمه هم په دې لاسو کالو کې دا کار یعنی رټلې نیمه مال رټلې دا کړی ولا قال لشیء فعلته لما فعلته او نی دی ویلی ما او نی دی ویلی د پاره د یو شی چې کړی او ما هغه سیز لرا هغه کار لرا چې ولې وکړ تا دا کار ما چې کم کار کړی دی نو زمانه پیغمبر ته پوس نه دی کړی چې دا کار دی ولې کړی دی ولا لشیء او نو د پاره د یو شی لم افعله چې نه دی کړی ما غیلرا چې ما با کار نو کړی نو ما ته نه ویلي چې لا فعلت کذا تاول نه کړی دا کار نه دا چر ما تا غ نه ویری متفقون علیه ډیر نرم او شفقت نه ډکل جوا زما د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم حضرت انس وی متفقون علیه اتفاق کړي شی په دې حدیث د بخاری او د مسلم هاونن بزان دا سه کوي او چې کله وخت د تکلیف یا وخت د غرا شنو بیا داغه عادت او خوی او اخلاق بیا ګوره چې موږ په احرام کې یو نو په احرام کې د ښکار غوخه خلل دا روانه ده نو ځکه تا ته واپس کوما ګینه کې په احرام کې نو ما نو ما وا دا غوخه او د زنګلی خر خلل وا ځکه د زنګلی د وحشي خر غوخه جایز ده پوش یو هغه خر دی اهلیه د کور هغه حرام دی یو د ځنګلي خر غوخه خوراک سره هغه جایز ده ما زکه واپس را چې زمنګ په حالت د احر الا ان حرم مگر موږ په حالت د احرام کیو او د احرام په حالت کې د ښکار غوخه جایز نه ده خوراک متفقن علی اتفاق کړي شی په دې حدیث د بخاری او د مسلم په معنا د په بار د نیکی او د ګناه کې چې نیکی ستوي او ګناه صدا دا واوري نو قال وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام البر حسن الخلق نیکی چې دا نو دا خسته اخلاق دي خسته اخلاق اسمه خسته نیکی ده اے او دس کول نه غواړي تلاوت کول نه غواړي خسته لهجه غواړي لهجه هو تاسو استعماله نو خله جم استعماله او بدا نو د بد په ځای خسته ورشه بچي مال دا وګور راوړه ورشه بچي نه خو نو چا وړو پوه دا ډول طریقو باندې تاغه ته وي خو یو په خسته ورشه بچي الا نو سره خوشاله شي هغه ته پس وې زر منو بنوړه نو دا الفاظو کې اپ وینا کې ډېر فرق دی ښا فقال نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام البر حسن الخلق خيستا نیکی خيستا اخلاق دی والاسم ما حاک فی نفسک او گنا اغدا چې واقعا شي شک غرزه تعالی را فی نفسک استا پلکی فحش خبرې کوونکې ولا متفحشا او نو پزورا په تکلف فحش کوونکې خبرې یو اسه په فحش خبرې کې دا کنزل رد بدوي او یو په زورا تکلف د خبرو جوړې د غلطو نبی علی السلام دوالو نپاکو وکانو یقولو چې وی ان من خيارکم اخلاقو نه پرېوته خبره مه کوه، داسې خبره وکړه چې هغه د اخلاقو نه پرېوتې خبره وي او بیا د علماوو په باره کې، بیا د نېکانو خلکو په باره کې داسې خبرې کول دا او سړی ځان ته لا بیا دیندار هم وایي، ځان ته بیا عالم هم وایي او داسې خبرې کول د خولې نه غلط خبره او بیا د خپل استادانو باره کې د خپل علما په باره کې د ټول مشرانو مسلمانانو باره کې غلط خبره کول دا خندي او بیا په دې ها میډیا نشر کول دا هو ډیر زیات نقصان شي زونه دي ها دین خلک بدل کیږي د دین نه خلک بدل کیږي دا شکار باندې کې چې دا هغه کار په وجه د دین نه خلک متنفر شي وعن ابي درداء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خ اخلاق چې دي دا د اعمالو پتل کې بتلش خ اخلاق دا خ اخلاق یو بهترین عمل له اې د قیامت په ورځ په تله کې د مؤمن په عملونو کې چې دې درون عمل وي ناغه درون عمل هغه به سوي د خيسته اخلاق وي خيسته اخلاق با د مؤمن په تله کې د اعمال په تله کې تلګي نو چې سوره دې اخلاق ډیر خيسته نو عمل به ډیر خيسته وي او ملا علی قاری د بزی معنا کړی دا خراب اخلاق سره یو خبره کول خبره خوي خو چې اخلاق او پریوته سره هغه خبره او شی نو هغه ته بزی ویلی شي دا انسان الله نه هوي اگر که مولا ولې نه دی معنا کوي بزی دا کس دې چې خبره کوي د فحش او وردی الکلام او ردی کلام بیکار ردی وی لکه دا ردی سړی دی دا خلق رد کا ردی سړی دی ګردی ردی سړی اوس باز سړی ردی نو خلق رد کی باز شی ردی نو دا ردی کجوري دی دا ردی دکان دی دغه ارسو ردی ملاویږي نو باز ردی خبره کوي هغه ردی دی بیا نبی علیہ السلام نه تپوس شو چې اې د په اې د الله پیغمبره کم یو سیز دې چې زیات خلق بداغه په وجه د نګيږي جنت تا کم دا سیز دې چې داغه په وجه به انسان د نګيږي جنت تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام متیادې د سیزونه یو تقوا الله وحسن الخلق یو د الله نه ير کولی پارسیس کې دا الله نه یره کوا او دویم خسته اخلاق دی اسنه د خلکو مخ کې تقوا تقوا کوما د خلکو مخ کې ځان بچ کوم او ځان لچې ما په سفر ما نو بیا ګورم نه هر غلط سیده او حرام کارونه کوما وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار او تاسو کله شو د زیات هغه سيزونو چې دنه کېږي به خلک ورته پایږي دا د ټولو اندامونو بنیاد دی هیڅ بدن کې کم ځای کې خبره جوړیږي یو سیز جوړیږي نو را بار کیږي په سبانه په خله باندې خله ترجمانی کوي نو ترجمانی د بدن غلطه مکوا ترجمانی د بدن سیو کا او بل فرج دې شرمګا چې دا دواړه د حفاظت سيزونه دي غیبتونه کوي بهتان لګي غلطه غلطه خبره کوي کنزله کوي رد بد کوي نو دخله نو دا سبب د بد اخلاقۍ د نقصان د جهنم ګرځي او شرمګاونو باندې خلک غلط کارونه کوي نو چې دا دواله سيزونه چا د دې ضمانت ما تراکا نو پیغمبر پاک وي زبا غل ضمانت کی جنت ورکوم او نن دا دوه ډیر به زی استعمالیږي ها حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام ډیر خلک ما ولید په جهنم کې چې د خپل جبو نه به اویزان وي ډیر خلک با د خپل جبو د وجنا اویزان په جهنم کې دا ولې دا ځکه څنګه چې او مثال دا دا غلو سره ور کړی کله چې انسان لو کوي کنه د غنمو نو پای کې دا نه ګوري چې دا پکې جوندر دی دا پکې اوربشي دی دا پکې هغه لوړ غنم دی او دا دن دی کنه خو چې لاس د صد ازینو ارسل لو کوي کواخر اصل لاله او کترب لاس او بیا چې اشر کی هغه بیا نه ګوري دارنګي هغه لوګره هغه ار سریبي او ګډې کوي باز انسان په دې خلی باندې هر قسمه خبرې روباسي او خبرې ته جوړي دانوې چې زه خو د دې خبرونه خخه براو غلطه خبره او صحیح خبره جدا کوم د دین خبره د دنیا خبره د فیدې خبره د بے حیاي خبره هغه جدا کم کنه لکه څنګه چې هغه لوګره جداواله نه کوي او سره غونډي ودارنګه بعد خلک داسې خبره کوي یعنی دا دروغ دي کلیشتیا دي کنزل دي بهتان دي الزام دي نه نه مړ خو بس وي خمه شرمنده کړ خمه سپک بیا به داسې نه کوي نه دا مواره او پیغمبر پاک وی غوړه ستاسو نه غوړه ستاسو نه وی د پاره د خپل بیبیانو بهترین تاسو کې هغه څوک دی چې هغه خوي د خپل بیبیانو سره د خپل خزو سره خصلوک کوي بیزه تکلیف نور کوي بیزه اذیت نور کوي بیزه ټکول نه کوي بیزه کنزل نه کوي بیزه غوسه کیږي نه کله کله په حالت کې اوسره ملاو شو روم تندی باندې اوسره هر وخت ملاويږي خو کله کله د دین د بيدنې یو کار ته تاولید نو ته غوسه شو داسې کار باندې کې نو د دنیا په سيزونو خو موږ ار یو غوسه کیږو خود ته خو د دین په معاملې کې موږ د خزې سره په خوله په تندي خلم نه راځي چې تا هم نه لري کړې ولې دا او دا سبق نه دی ویلې ولې وې دا رسم رواج دی ولې وکړو نو په دې بیا موږ د خزي او د خور د مور سره په تندي خوله هم نه راځي ځکه نور دې نه مې نو خز خزه خوستا ما تحت دا استا منی هغه ته بداسه خبره کې چې هغه خبره ده منلوي او دینداري وي بشکه مومن خامخا مومی په خسته او اخلاق خپل سره درجه د روزدار چې ولالوی د شپې ګور یو انسان د ورځې روزن سیو د شپې الله تعالی لوی نو چې داغه سوره مرتبه دا او سوره درجه دي نو د خسته او اخلاق او انسان هم دغه څه بدلا دا څنګه بدلا لکه چې د ورځې روزي او د شپې په تهجد الله تعالی لوی زمنګا د جماعت بانی شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله هغه شهرت بالکل نو کړي په دنیا کې هغه د اوزلا والله مشهور ک کم خلکو چې شهرتونه کول پاوا کې لو شهرتونه الله سو کې نمونه مو نشان نه لګو وانا زعیم او ز زموارم پیغمبر پاک وي د یو کور پاغه اوچت طرف د جنت د پاره داغه چا چې خسته وي اخلاق داغه وګوره اوچت جنت کې آی کې یو کور ز زمواري داغه چا اخلما داغه اخلاق خسته وي او په من د جنت کې د کور داغه چا زمواري ز اخلما چا دروغ پریری اگر که پټو کوي وګورا نبی علیہ السلام یقینا ډیر محبت کوونکی تاسو نه ماتا او ډیر نږدې کیدونکی تاسو نه ماتا په اعتبار د مجلس کې پورز د قیامت کې به هغه سوکوي چا خسته وي تاسو نه اخلاقا په اعتبار د اخلاقو چې د چا اخلاق ډیر خسته نو هغه زبو سره ډیر مینه کوم ما سره ډیر مینه او ما سره ډیر نږدې ډیر تکبر کوي داسې به رواني داسې په اعمال غاویري داسې په عهدو غاویري داسې بل اسه ځان ته کته لکه پرون موږ حدیث ویلو چې ها سر منګس کی او جامع برابر کی پیزار پالشیو کته پورته ځان ته ګوري چې زم سیما دا د متکبرینو لوی نه خدا پوش عاجزی خاکساری ځان کې راوستل پکار دي چې حضور زاسه مخاور لازم نو سره تکبر ځان کې پیدا کوم رواه ترمذی وقال حدیث حسن السرسار هو کس عثمانه کوي الفاظ ګران دي ترجمه کوي السرسار هو کثیر الكلام تکلفا دا ډېر خبره کولو ته وایي په تکلف سره ډېرې خبرې کوي دا ډېرې خبرې کړتورې هر ځای کې لګیا دی په هر وخت لګیا دی او دا ډېرې خبرې کوي د ته سرسار وایي والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه خا وګد کوونګره په خلکو باندې خبرې وګدي وګدي خبرې په خلکو کوي خلک ستړي چې داغه خبرونه هوا سر سار چې دې هغه معنا فزول خبرې کولی انور مانم کوي علما دې تحقیق کوي دې او دې پسې مشکات شریف مشکات جلد او